الرحمن الرحیم قال ربنا اننا خافو ویلی دی دوالو اننا یقینا موږ نه خافو یریګو موږ ایا فرط علینا چې زیاتې بو کې دا فرعون په موږ باندې مخ کې د بیان نه او ایت غا یا بسر کشیو کې پس د بیان نه موږ به بیان ته پری نه دی او یا به بیان موږ کو نورست به د خپل رامیتوب شروع کی جګړه به جوړه کی قال لا تخافا ویل الله مې یریږي دواړه انني معکم از تاسو سره ما اسمع او رم تاسو خبري وارا وینم تاسو لره پاتیاه لار شي پیراون ته په قولان ورته وای ان رسول ربک یقینا موږ استاد یو درب صاحب ارسل معنا بني اسرائيل نو فرید زموږ سره بني اسرائيل چې موږ ورته بیان وکړو دین ته خو ولا تعذبهم سزا مور کو دی لرا قد جئناک یقینا من راوړی تا ته بیات من ربک خکار دلائل د طرف دربستانه والسلام علی من اتبع الهدى او بچاو دې دا چا د پاره چې تابع شو زه دې ته ان قد اوحي یقینا مونږ ته وحی کړی شوی دا اوحي وحی شوی دا مونږ ته الینا مونږ ته ان العذاب یقینا عذاب علی من پاچا باندې دې کذب چې دروغجن کو آیاتونو لرا وتولى ومخ واړو د حق نه کذب دروغجن کو حق کذب دروغجن کو پیغمبران وتولى ومخ واړو د حق نه قال فمن ربكم يا موسى ویل فرعون څوک دې تاسو پالون کې اے موسی قال ربنا الذي ویل موسی عليه السلام رب هغه ذات اعطى كل شيء چې ورکړې د هر یو شي ته خلقه پیدایش دا شکل د هغه ثم هدا بیا یې ورته د ژوند تېرولو لار ښودله ثم هدا بیا یې ورته د ژوند تېرولو لار ښودله چرګي بچی ته الله دا خود الله چې کله چرګي ته الله دا خود الله چې وخت دی یا غیتا چې شل زی پوره شي نو دنه اکسیجن ته ضرورت نشته دی چې الله زادي دنه وکی دی هغه بچی کیسای مخوکه باندې گزارو کې دي سیناره غوې سورې وته کې دي لپاره چې په تیز اواره شي سپورټه بشي مړ بشي نو دومره تیز گزار نور کې چې یکدم اواره شي لږ غوې سورې پکې ضرور وته پرده اړې اړې بیا راوالي تخر کې دي شي ومګي او کته بوسو کې واچي چرګړي د چا خو د لاره چې ستا خوراک کته پس مکه کې دی بوسو کې دی نو چو چو چو کته ټوکرې نه ودان یې لاندې پس مکه ګوري او غوا غړي بي دي چې بچي کله ورځي کې زر زر درز درز د مور غره یو ځبل دی وي ستا څه خیال له موسی دا مخکې خلک څنګه تیر شوي دي مطلب دا و چې دی بو چې هغه کاپیرو بي دینه او زمونږ استاد مشرانو ته کاپیر بي دینه ویلي دي ګوره هغه خلک به راغون کنه موسی علی السلام په پیوړه بو ما ته پته نه چې بي قوبه دا خدای الله رسول له هغه وغوړي موسی علی السلام دا خبري پرې ده ولا ينسى نه د الله نه ير راځي وې شکر دی زه الله را یا الله ته یاد شوي چې بیمار شي دا د کفر خبره ده امیان وي او چې څوک بیمار شي وې زه الله ته را یاد شوي د سیمو وي الله به درته را یاد شوي شکر دی او سپورو چې موړ وي او په خېټه باندې او دغه نو اسمان ته د ډیزونه اشتل پته راته نه لګېده چې زه چا پیدا کړی یم، یو رب مې شته او خالق مې نیونکی شته دی، نو چې بیمار یې کړې نو اوس د تا غرا یاد شو چې یا الله جوړ مې کړي یا الله توبه مې ده بنده ته الله یاد شي داسې نه چې الله ته بنده یاد شي الله ته خو الله نه لا یذل ربي نه خطا کیږي د رب زمانه ولا انسان نه ير پرازي الذي جعل لكم الارض مهدا الله آزاد دې چې ګرځو الله تاسو پارز مکم همواره وسلک لكم فيها سبلا او چلولي دي په دې ځمکه باندې ستاسو پاره سبولن لاري څنګه به چې دا ملنګ کړو نه شي نوره بره خطر پاره به څنګه تلې دیر ته تلې شوي نه شوي کته به څنګه راتلې وانزل من السماء ماء نور اورید برین باران فاخرجنا به ازواجا راوباسو مونږ به په دې باران باندې ازواجا جوړی جوړی من نباتین دا شینکو شتا مختلفونه کلو خری ورعو انعامکم وسرو خپل څاروي په دې کې ان فی ذلک لات یقینا په دې کې دلایل اولی لنه دا پر د عقل مندو سوچو کړه سره ډاډه پرتا ہے سړی به تاسو قتل سپی خاورې ته شي دوړي ولدي او ګورو څنګه چین صادر او د ګولونو صادر په وغړو دا چا وغړو ته عقل کار نه کوي بیا لک سات پس ګوره سن چلو سروږي منها خلقناکم د دې خاورنا الله وي ما پیدا کړی تاسو د دي مطلب دا دی چې اصل ستاسو د خاورې نه دی ادم علی السلام یا مینا خلقناکم سبب بعید دی د خاورې نه پیدا کړی خاورې نه الله فصل او میوه پیدا کی فصل او میوه انسان اخري دا غینا اینا پیدا شي د اینی نه بیا نطفه پیدا شي نطفه نه انسان پیدا شي وفيها نعيدكم په دې ځمکه کې به واپس کوم تاسو لا ومنها نخرجكم د دې ځمکې نه تاسو راو باسم تارت نخرا په ورستلو بل ځل باندې په پیدا کولو بل ځل ولقد آتی ارینا و آیاتنا یقینا خود من فرعون ته خپل آیاتنا قدرتنا کلا ټول فکذبنو د درو جن کو موسی علی السلام امر و باو انکار کو د حقنا قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا دا د همیشه د باطل پرس کار دی چې کله دې پوه شي چې اوس زما سره د دې حق پر جواب نشته الزام او تهمت پیتړي دا د رای جن نه دا د روسي جنډې د پلانکی جنډې راغلې دلته ملکی قانون کې بغاوت جوړي او دهشتګرد دی دا دا نوم څو پیراون دی قال جیتنا ویل پیران تراغله مونږ ته لتخرجنا من ارضنا چې او باسي زموږ لره د ملک زمونه به سحر کې په خپل جادو یا موسی موسی علی السلام موسی علی السلام دی وستل کړي کامیابی طرف طرف وتل خو بی دین همیشه دا چل گئی اوس هم دا ویو دا د انډیا ایجنټان دي او زمونږ ملک وراني مل وراني نه آبادی تبا شي فلنأتینک بسحر نو خامخا را بولو مونږ تا ته بسحر جادو مثلی د هغې په ځان پجعل بیننا وګرځوه زمونږ او ستا په منځ کې موعدا یو نیټه مقرره نخلفو خلاف به نه کوو مونږ نحن مونږ ولا انت نه ته مکانا سوا ځای برابر چې ټول یو شان لاس لیشو منځي د ښار زی اسانی قال موعدکم یوم الزینه ویل موسی علی السلام ان زی مقرر ستاسو د نیټه یوم الزینه ورځ د ډول ډار ستاسو عظیم دی اختر لدی ادګه تر غونډي ګو راځي چې اوس به پته ولګي د قضې ټیک دی و ایحشر الناس او چې راجم کړی شي خلک زوحان په وخت د ساخت کې سار ټیم سي دي خلک ټول یخي دغه ټیم کې را جمع شي فتول فرعون لولاړ فرعون په جمع کې د نو را جمع کړ خپل کې د چل تدبیرونه ثم تا بیا راغ مقابله لره قال لو موسی ویل موسی علی السلام دغه جادوګرو ته وای لکم تباش لا تفتروا علی الله کذبا مجړوي په الله دروغ په یسعدکم نو هلاک بگی تاسو له بیا عذاب په عذاب وقد خاب یقینا تاوانی دې من افترا سوق چې دروغ جوړ کړ په الله باندې غرق او تباہ دې څوک په الله درو جوړې مکوې وره پتنازعوا امرهم بینهم اختلاف جوړ کو امر دیو امرهم په کار خپل کې بینهم په خپل منځ کې زینو ویلې را دا سړی پیغمبر دې نکو وسره مناظره مقابله زینو نه نه کو ول د سیب خپکی واغه ته خو بم سو شو شاکو چې په دې پتو لګو په دې پتو لګول پکار دي چې دا وا بیان په پریان داسې دي راوي چې ولګو په پتو او یا تن په تنازع او امرهم اختلاف پیدا جوړ کو چې وی مناظره بو سره کو مشرانو له مونږه خو کوم ملامت شونو منوبا نو کشران نه نسیبا دا پکې چرته کې دي شي تاسو مناظره وکي کته زو بل بیا سره مونږه کو الګه خو چې مشر دی بیل لنو ومنه لګنه ومنه بیا غاړه کې نه خدا دا جګړه دی منځ کې واسر النجوا پټه کړه جرګه قالو دی وین ان هاذان لساحرانی ندی دا دواړه مگر جادوګر دی یریدانی اراده کوي یخرجاکم چې او باسي تاسو لمن ارضکم د مل تاسو نه به سحر ما په خپل جادو باندې ويذهب بطريقتكم المثلى او لری کی ختم کی تاسو هغه دین المثلا زور پخوانه پخوانی طریقې خو نه مني هغه ټول ختمې کړي خانکونه به را روانه مردګان به اوس هغه ټول هر څه ختم کړي دي مولیانو ثم اتو صفا بیا راشي په قطار وقد ابلح اليوم یقینا کامیاب دی نن ورځ من اغزو استعلا چې غالب شو قالو یا موسی ادب یو کو الله د ادب د وجې نه سوت نصیب کو کافرو خو ادب د موسی علی السلام کو الله ته ایمان نصیب کو قالو یا موسی دی ویلې موسی علی السلام اما ان تلقیا یا تو غرزوا خپل جادو پیش کا و اما ان نکونه یا بشمون اول من القا ډم به غرزون کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو جادو دې تاسو خپل پیش کړئ تاسو دا به منسوخ شي زما دا به ناسخ نسخه شي زما روسو پیش کوم قال بل القو بلکې موسی علیہ السلام تاسو یو غرزوي پیزا حبالهم پس ناسا پا غره سیدا او عسیو ما هم ساگان یو خیلی لی په خیال کې راتلی موسی علیه السلام ته من سحرم د جادو دیونه نه تسعا چې دا منډي وای موسی علیه السلام جوګه ته نو 70000 راغلیو او 70000 سره مشاګردانو نور مخلوق بس عمر دا صرف هغه مقابله والو موسی علیه السلام ته تنها یو ورور دی بس یو همساده یو موسی دی او دا دومره هزار راغلی او هر یو ځان ځان له یو یو بار د اوښ رسۍ او ډانګي راغیستي چې میدان ډور ته نو ټوله دنیا په پاره باندې وچلول ټول خمارن رسۍ ځان لا وړي خماران دي او ډانګي ځان لا ټوپونه وي ماران دي نو عیسی علیه السلام چې ولیدل رستو چې دا څه بلا ده ځکه دې سره کې الله وي به سحر عظیم الله ته ډیر عظیم شان جادو دی پیش کو چې دا چې چا مقابله کې نو پیش کړي موسی علی السلام طبيعي یې سره چا رسول دې رسو شي دا پس کې دیو په تماشا دي چې موسی علی السلام بو سکه دا دی بس صدم وي موسی علی السلام ته الله وي دا ما سخه دې میدان ته ورګزار کا کنه پسې موسی علی السلام هم سخه گزار کړو بس هغه مور خراب خراب یا ټول لا غون کړو وی خړل هاري پسې خړپ خړپ خړوي او یا جاري ته ورز دې کېدو دیو صنعو دی غا انما صنعو یقینا دی جوړ کړی دی کېدو ساحر چل د جادوګرو ولا یفلو الساحر او نه کامیابیږي جادوګر حیث اتا کم ځکه چې راشي په القی السحرة سجدا نو جادوګرو چې ولیدل چې زمونږ د جادو مقابله کې سو جادو نشي پیش کوله او موسی علی السلام خو همسا گزار کړو خو نو ته پته ولګی چې دا جادوګر نه دی که جادوګر وې زمونږ د جادو نه بر جادو بل نشته په موږ د چا جادو نه خېږي او زموږ د ارسه چې ختم شو دا جادوګر نه دی په اور قیا سارتون پس او غرزول شو به اختیارا جادوګر سجدن پس الا قالو آمنا برب هارون و موسی دی ویل موږ ایمان راوړل پر رب د هارون و موسی علی السلام ربي ولي وي ځکه که رب یې دې سی ویلې نو فرعون به ما یادوي نو ځکه وی هارون او موسی رب یادو دویم دا چې خپل استادان نه پټي د چا ترم نو ته خیر رسیدلو چې کړه چې استادان دي او پیراون ته آرامي ته ګوره قال منتم لو ویل ورته پیراون تاسو خبرو منل قبل ان اذن لكم مکه دې چې اجازه کوم تاسو ته ما نه هم تاسو کړی وي انه لکبیرکم الذی علمکم السحر دا تاسو مشراغه دي چې خودلې تاسو ته جادو قالو دام ځوانانو نو قالو دی ویل لن نؤثرک چرې نه غوره کو تعالی را علامه جانا پاجر غلی مونږ ته من البینات د ښکار دلایلونه والذي فطرنا فاغا الله چې مونږ پیدا کړو فقزي کما ما انت قاز اج تکونګي لاس دی آزاد چې سکه وکا د دوه منټو مسلمانان دی داسې نران دي انما انت تقضي یقینا ته فیصله کې هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې ان مننا بربنا موږ ایمان راوړل په خپل رب باندې ته خو بدلته موږ مړ کی او زموږ د ایمان سره دنیا نه لاړو لیغفر لنا خطايانا چې ماپ کې الله موږ ته زموږ خطا او ګناه وما اکرهتنا علی من السیر او هغه چې تا په موږ باندې جبر کړل زور کړل جادو جادوز فرعون دا لازمی کړي او لازمی پرچوا د دې زوا لازمی پرچوا تعلیمی جبریو د سیر جادو لکه څنګه چې د دې زمانه فرعونانو انګلیش تعلیم جبری دی خامخا به کوئی انګلیش لازمی دی قران او اسلامیات غیر لازمی پرچا ده د فرعونی فارمولا ده والله خیرون الله غره دی و ابقا پای پایدار دی انه میات ربو یقینا څوک چې راغی الله ته مجرمن په حالت د جرمونو کې د ګناونو کړیو په ان له جهنم یقینا د لپاره جهنم دی لا يموت فيها نب مړ کیږي په جهنم کې ولا یا یا نب ژوند دی کی نو چې نه ژوند دی کیږي نه مړ کیږي شي وي نب مر راځي چې مړ شي او نب ژوند څه د ژوند وي هلکه وایي نه مړم او نه پاتې کېږم نو پاتې شوی خو دی پروت دی سره خو دا پاتې کېدل څه د ژوندي حسابېږي د دې نه خو یې مرخه دی سړی نه مړ کېږي او نه پاتې کېږي ومن یات مؤمنا هغه څوک چې راغی منونکې د الله قد عمل الصالحات عملونه کړی موافق د سنت د پیغمبر په اولایک لهم الدرجات العلا دی د پر مرتبه دی اوچتي جنات عدن جنتونه د مشګری دی چې بهږي بلاینه بنگلو داینه ولی